تر اعلی پوری اثبات د قیامت داوی ده مخ کی د خلق حالات ذکر کړه دلته حالات د قیامت ذکر کړي او زجر منکر لا رزق متصل او مشرا یا مخ کی صورت کی ویلیو او د بار د جوړولو د احساس او جمع کول د قران په سینه د نبی کې دا ذکر شوی او حالات ذکر کړي په وخت د مرګ چې چا نافرمانی کړي د دې قران نه دا خبره دا شي چې خلک وایي دعا کوم ورځ قیامت شاهد کوم ورځ قیامت دلته دیوال د پراتری غونډ وی کوي دا کار سړی چې ویلی او تاسو تاسو څنګه پلاری قومي شي دې دا الله د آزاد دی ریګل ایری وی لري لري وګوري الله راون کولې دې کړې استاد یې الله یې ما بارک ولینا قادر دی الله پری چې برابر کی یسالو تپوس کوي ایان یوم القیام کله به قیامت ورته وای کله چې برګی شي سترګي پرېتا برګی شي د هیبت د وجنه البا سرو سترګي کړو غراوي او به نور شي القمر سپوږمۍ یا ستا نظر دستا سترګي به نور شي رڼا به وي مرتين لا وزر نوی سو بوج چتون کې ولا تزر واجرت مصر اخرى او سارت په بدل اور باندې المستقر ګرځیدلی یو ودریدل زکا دوزخی باندې تمام عمر تیاروي او جنت جنتی باندې تمام ورسی رڼا ورسی مخوځوا په دې قران چې وخت پر کله چې قران راځو نبی اسلام بسر زر چې دی یاد چې ته تلوار کې پر باندې یقینا په مون باندې دي چې مجول د رستا په سینه کې و قران او دوستن استاد جمینا اکلا چې مون بوللو دا قران استاد جمینا قد تبي قرانا نو ته تابع شر د دې قرآني عمل وکړه بخاری کې راځي تمثيل د راسه او بیا په موږ باندې بیانول لساده جوینا یا دا چې کله لول موږ دا قرآن نو ته تابع شر د رسول د دې وګورته کې بیا په موږ باندې بیانول لساده جوینا یقینا یقینا کلا بل یقینا بلکې تاسو په خوې دا دا دنیا پرې حمل آخرت مخونه به ډیر په دا ورځ باندې تازه خوشاله دي بل رب دې کوي کی دیدار د الله وکي وتا اتفاقی خبره نه او مخونه به په دا ورځ باندې باسرتن تریو بوي یعنی خړ خړ وي ګمان تظن نو ته ګمان کې چې کار شوی په دې باندې فاخره د سختۍ یا فاخره چې لای ولا ما ته کړی دا چې چې لا ما ته چې د کشي دا مخ ته نیولې کړي دیم درس یا چا سره سختی شوی نه الله اولا لك لائق بتال را فاولا نو دا عذاب لائق دې در لکو دنیا کې بیا لائق دې تال را سزا د آخرت نو فاولا نو دا در لائق دې اوس سنت استخدام دې ها اوس در لدا لائق دې چې اوسو گزاره درانیو کی سړ باندې دی نو حال دا در لدا لائق